فسارعوا الى اعلان الخلافة وتنصيب امام وهذا واجب على المسلمين واجب قد ضيع لقرون وغاب عن واقع الارض فجهله كثير من المسلمين والذين يأثمون أي يأثم المسلمون بتضييعه وتغييبه وعليهم أن يسعوا زمونږ او ستاسو دا بدنونه زمونږ او ستاسو دا روحونه دا الله جل شانه مونږ ته راکړي دي او بېرته الله جل شانه په مونږ باندې رحم او فضل دا کړی دی چې روح را ته الله را کړی دی او بېرته یې راسه په دې خپل روح باندې سودا کړې ده څه شي سودا د جنت سودا ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم نو دا مبیعه د الله جل شانه ده او بیا یې راته سودا کړې ده او جنت لره په دې باندې را کوي دا روحونه زمونږ او ستاسو په الله باندې خرڅ شوي دي ای مؤمنانو مجاهدینو کله چې الله جل شانه وغواړي نو زمونږ نه روح واخلي بله خبره دا ده چې کله زمونږ او ستاسو نېټه نه پوره شوي نو مونږ له د نېټې نه مخکې مرګ نه را ځي اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون کله چې نېټه پوره شي نو یو ساعت نه وروسته کېږي او نه مخکې کېږي نو په دې آیتونو باندې د الله جل شانه په دې وعدو باندې زمونږ او ستاسو یقین مضبوط شي او زمونږ او ستاسو عزم حوصلې نورې هم مضبوطې شي چې دا کومه قرباني مونږ ورکوو دا خو لږه ده ډېره زیاته قرباني به مونږ د الله دپاره ورکوو چې تا ایمان هم نه دی راوړی او جاهلیت چې کومې طریقې دي او کوم مسایل دي هغې ته هم ته په ښه سترګه باندې ګورې نو دغه انسانان پوره تاوانیان دي راځئ د جاهلیت مسایل وپېژنئ او ځان ترې وساتئ د هر یکشنبې په ماښامنۍ خپرونه کې د جاهلیت مسایل خبره دا ده موږ په قرآن عظیم الشان باندې تلو چې ایا څوک تکفیرین او خوارج او دارنګې باغین دي او څوک د اغیارو ګوډاګین دي او څوک په حق دي نو دا کوم ایات چې ما لوستلی و که غواړئ چې حق لوری معلوم کړئ او په حق پسې روان شئ نو دا خپرونه په پوره غور او دقت واورئ له خلافت غږ نوي فم څخه میزان په موصل کې درې پر له پسې استشهادي بریدونو ګڼو روافضو ته مرګ ژوبله اړولې د بغداد په جنوب کې په لسګونه رافضي سرتېري ووژل شول د تلعفر په غربي او جنوبي سیمو کې د اسلامي خلافت په یو اتلوال برید کې پېنځلس تنه روافظ وژل شوي د شیعه مرتدینو په پنډغالو کې چولي چې په پایله کې شل تنه مرتدین وژل شوي او د لس عراده همر ډوله ټانکونو په شمولې په غټو وسلو بار څلور موټرې هم له منځه تللي دي په همدې حال کې د موسل په شرق شیما سیمه کې د اسلامي خلافت اتلانو د روافظو په پوستو بریدونه ترسره کړي چې د لوی الله په فضل مرتدین ماتو ګوډ له سیمې وتښتېدل او یادې منطقې ډېری برخې د اسلامي خلافت د زمرو په واک کې راغلي. خبر زیاتوي چې د اسلامي دولت د عسکرو د قناص په وسیله په ځانګړو بریدونو کې د روافضو څلور تنه نور هم وژل شوي او همدا راز البریده او بعویضه سیمو کې د اسلامي خلافت سرښندویانو د روافضو په پوستو د هوان بریدونه ترسره کړي دي. د اعماق په حواله هغه ځوان چې څو ورځې وړاندې د ایټالیا په برلین ښار کې خپل لارۍ موټر په کافرو ورخېژولی و او دولس تنه یې ترېنه وژلي وو همدې اتل مجاهد انس عمار د یاد هېواد میلانوي په ښار کې هم ورته پېښه تکرار کړي. نوموړي غوښتل چې خپل موټر د ایټالیا د پولیسو په تالاشۍ کې په ولاړو پولیسو ورسم کړي چې د یو پولیس له لوري درول شوی نوموړي مجاهد پولیس د توانچې په واسطه وژلی او بیا یې په ځوابیه ډزو کې انس عمار هم د شهادت لوړ مقام ته رسېدلی دی. د بغداد په جنوب عریج سیمه کې د اسلامي خلافت د مجاهدینو له لورې د دوه ځای په ځای شویو ماینونو د چاودنو په پایله کې پېنځلس تنه روافضو ته مرګ ژوبله اوښتې خبرې زیاتوي چې د همدې چریکي عملیاتو په لړ کې د اسلامي دولت عسکر په دې وتوانېدل چې د بغداد شرق لور الجدید سیمه کې هم درې ماینونو ته چاودنې ورکړي چې په پایله کې یې اوولس تنه مرتدینو ته مرګ ژوبله واوښته. د بغداد اشعله سیمې څخه را رسېدلي خبرونه وایي چې په یاده سیمه کې د اسلامي دولت د زمرو له لوري د یو ځای په ځای شوي موټر بم د چاودنې پر مهال یوویشت تنو شیعه روافضو ته مرګ ژوبله اوښتې. د تلعفر په جنوب عمودیه سیمه کې د اسلامي خلافت زمرو د روافضو په پوستو بریدونه کړي چې د همدې بریدونو په دوام یو استشهادي ورور خپل د چاودېدونکو توکو ډک موټر د شیعه مرتدینو په منځ کې چولی چې پېنځلس تنه یې وژل شوي او ګڼ نور یې ژوبل دي په یاد برید کې د دښمن یو شمېر نظامي وسایط هم له منځه تللي دي دا همدا د اسلام د سپېڅلي شعار لاندې د غرب که چېرې غواړي چې د ځوان نسل افکار تخریب او مصروف کړي نو ځکه مسلمانو ځوانانو ته په کار ده چې په هره جامه کې د صلیب چوپړ کوونکو ته ځیر اوسي او د دوی پلانونه په نطفه کې خنثا کړي او همدې بې لارو ډلګیو ته چې دلته په خراسان کې د استعمار په امکاناتو یې د اسلامي خلافت په وړاندې ډېر په هنر د تبلیغاتو او اعلام په برخه کې پراخه فعالیت کوي په دې دې وپوهېږي چې د دوی هره کړنه او فعالیت تر څار لاندې دی که د اسلامي خلافت په وړاندې د خپلو شومو موخو څخه لاس په سر نه شي نو انشاءالله ژر ده چې د خپل عمل په سزا ورسېږي د رقه ولایت څخه را رسېدلي خبرونه وایي چې هغه درې تنه صلیبي سرتېري چې د پیکېکۍ د فوځ په لیکو کې د اسلامي خلافت په وړاندې په مقابله بوخت ول د اسلامي دولت د زمرو په یوه تلوال برید کې درې سره وژل شوي او د جهنم کندې ته تللي دي د دجله ولایت څخه را رسېدلي خبرونه وایي چې حمام العلیل ښار شمال لور ته د عریج په منطقه کې د اسلامي دولت زمرو د روافظو په پوستو بریدونه کړي چې په پایله کې ګڼ شمېر مرتدینو ته مرګ ژوبله اوښتي همداراز د شیرت الامام په سیمه کې هم دوه تنه رافظي سرتېري د سنایپر په وسیله ووژل شول د دیاله ولایت بوعوا سیمه کې د اسلامي خلافت د مجاهدینو په لاس ځای په ځای شوی د ماین په چاودنه کې هغه موټر چې شیعه ملېشې یې لېږدولی په بشپړ ډول له منځه تللی دی او په کې سپاره سرتېري هم د اور د لمبو خوراک شوي دي او وروستی خبر دا چې په یو بل ورته برید کې چې د سینا ولایت په العریش ښارګوټي کې رامنځته شو د مصري مرتدو ځواکونو یو ام شپېته نوه ټانک په بشپړ ډول له منځه لاړ قدرمنو اورېدونکو دا و د دې مهال خبرونه له ملتیا مو مننه والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته محترمو مسلمانانو ورونو خویندو دا د قرآن عظیم شانه د صورت العمران یو سل دویم آیات دی دې کې الله سبحانه وتعالی مسلمانانو ته یو نصیحت کوي هغه دا دی چې الله سبحانه وتعالی مؤمنانو ته وایي د الله نه ویرېږئ په حق یېره سره او الله سبحانه وتعالی مسلمانانو ته وایي تاسو مه مرئ مګر په داسې حال کې چې تاسو مسلمانان وئ اوس راځو مسلمانانو هغه چا په باره کې لږ نظر پېش کوو چې هغوی خپلو کې په مسلمان باندې ګزار کوي او دارنګې د اسلامي نظام په خلاف باندې ولاړ دي او دارنګې په ټوله دنیا باندې د کفر نظام دی، دیو له په کار و چې د اسلامي نظام سره یو شوي وي او بیا هم دی په ځای د دې باندې چې د اسلامي نظام سره ودرېږي او دا مضبوط کړي او خور یې کړي او نافظ یې کړي او کلک یې کړي او مضبوط یې کړي نو د کفري نظام په ګټه باندې استعمالېږي او د مسلمانانو وینې تویوي او مسلمانان وژني او نیسي او جیلونو ته کوي او د اسلام په خلاف باندې اقدامات کوي نو دوی کې د تقوا دوی کې د الله د یېري څه نښه شته او که نه الله سبحانه وتعالی خو یې مؤمنانو د الله نه ویرېږئ که دی د الله نه یېرېدی نو مسلمان به نه وژلی او که د الله نه یېرېدی نو د اسلامي په نظام په خلاف به اقدام نه کولی او که دی د الله نه یېرېدی نو تفریقه به نه کولی ولا تموتن الا وانتم مسلمون د دې ونه تپوس وکړه چې ستاسې مرګ چې د خلافت اسلامي په مقابله کې ستاسې مرګ چې د مسلمان په مقابله کې ستاسې مرګ چې تاسې په مسلمان پسې تشکیل کړی یو جرم یې دا چې هغه خلافت اسلامي قایم کړی ستاسې مرګ چې تاسې د کفر په ګټه باندې ستاسې مرګ چې تاسې د پاکستان په غلامۍ کې هغه پاکستان چې د هغه د ظلمونو نه او فحاشو نه دنیا شرمېږي او ستاسو مرګ چې ستاسې د ایران په غلامۍ کې هغه ایران چې هغه اکثر الکفار شیګان دي او ستاسې مرګ چې د چین او د روس په غلامۍ کې هغه وروسته چې د ټولو مسلمانانو په وینو باندې لاسونه سره دي آیا دا مرګ ستاسې په ایمان باندې او په اخلاص باندې او په تابعدارۍ باندې دی او که دا د شریعت نه په بغاوت باندې دی او د الله نه په بغاوت باندې دی نو که تاسو د الله نه وېرېدلی مخالفین او د خلافت اسلامي نو تاسې به د نفس غلامي نه کولې او تاسې به د شهرت غلامي نه کولې او تاسې به د قوم پرستۍ غلامي نه کولې او تاسې به د وطن پرستۍ غلامي نه کولې تاسو به د پاکستان او ایران او د چین او د هندوستان او د وروسته غلامي نه کولې او تاسې به د پالسۍ د هندوستان او د پاکستان او د ایران او د روس د وجې نه خپلو کې ننختلې او په خپلو کې به نه جدا جدا کېدلې او ډلې ډلې کېدلې په خپلو کې به هم یو بل نه وژلې ولا تموتن الا وانتم مسلمون او الله وایم امر ستاسې او مرګ دې نه راځي په تاسې په دې ایاز باندې ځان هم وچلی او مسلمانان د خلافت اسلامي او مخالفینو هم وتلی چې څوک د الله نه یېرېدونکي او د الله په دین قرباني ورکوونکي او فدایي کوونکي دي او څوک د الله نه قدرمنو اورېدونکو بیا هم ستړي مه شئ نن شپه را سره هم د پچیر د سیمې درې تنه بندیان را سره دي دوی سره به خبرې اترې کوو دوی به په خپله ځان در وپېژني لومړی دوی ته السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو وروره ستاسو نوم څه دی زما نوم عبداللطیف عبداللطیف ته راته ووایه که د کوم د پچیر د کومې سیمې اوسېدونکی او ستاسو نوم څه دی زما نوم رئیس خان نور د بس مونږ غمونه مو ورکوي ځانونه دم نه ورکوي ظلم و زیاتی د نور مونږ سره نه کوي مونږ شکر الحمدالله مونږ سره ددونه خاوره ښه رویه کړې ده خلافت والا دونه ښه اصول مونږ سره کړي دي مونږ سره بد اصول په دغه ځای کښې نه دي شوي په دغه دوه دوه نیمو میاشتو کښې او عبداللطیف ته ولس نه څه غواړې د همداراز د مشرانو نه څه غواړې په آینده کښې دوی باید څه وکړي کومه تګلاره خپله کړي دوکلاره خپل ژوند وکړي او خلافت صاحب چې وس یې کېږي ښه زیاته وکړي چې الله ته ناراضي وي ګډ مسلمانان دي او غلطه خبره په کښې نشته دی نو چا ته بده کتنه کوي پوه شوې نو خپلې کورنۍ ته څه ډاډ اطمینان ورکوې کورنۍ ته دا اطمینان دی چې دی والا مونږ روغ جوړ یو الحمدلله کښې او بس خلافت والا چې کومه خبره ښودنه ته کوي باید چې هماغه ومني او نور د بس دی والا چا خبرو ته د غېږ نه نیسي مونږ شکر الحمدلله روغ جوړ یو بس شریعت لاندې مونږ ژوند تېروو نو امتیازات شو نو وروره بس خړ پړ عسکر یمه نور څه راته هېڅ خبره نشته نو ځکه چې سړی مو وبه کاته که نه کاته درته معلوم شو او راته معلوم شو سړی مسلمانه زیاته درسره نه کېږي ظلم درسره نه کېږي ځان زه په خپله اوس که سپی یم نري یم ما به چا سره موود وي نه به یې را کوي نو فورې تاله به ژړا کوم چې صاحب ما ته خو موود نه راخېږي که نه خو ته ما ته ملاتړ یې درته راخلي که نه ما د ګېډې کار وشو که نه زه تا د کوکنارو څه پروا لرم الحمدالله قدرمنو اورېدونکو تاسو د عبداللطیف رئیس خان او غلام حسین خبرې واورېدلې عبداللطیف د پچیر د پاینده خېلو اوسېدونکی دی رئیس خان د بارام خېلو اوسېدونکی دی غلام حسین اکا چې دی بیا د مغول خېلو اوسېدونکی دی د دوی خبرې اترې مو واورېدې په دې هیله چې سبا شپه د نورو پچیر د بندیانو سره زموږ خبرې اترې مه هېروئ سبا شپه هم را سره پاتې شئ تر بیا چې ستاسو خدمت ته را ځو تر هغې مو په رب العالمین ذات سپارو السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو څو فیصد نافذ دی؟ موږ ډېر پلتنه وکړله د خلافت، تحقیقات مو هم وکړله او هلته په شام کښې مو زموږ ملګرې تللی و د هغوی هم موږ تپوس وکړله ټوله دا خلافت موږ ته داسې حق و حقیقت ښکارېدله د دې لپاره موږ دا کم مشکلات چې موږ ته راغې موږ برداشت وکړله. دا د خلافت اسلامي د سپېڅلي کاروان سره مله لارویان څه خبرې او کوم پېغام لري؟ درنو اورېدونکو! په دې هیله چې روغ جوړ او د صحت جامې به مو په تن وي او خوشحاله ژوند به ولرئ. ګرانو اورېدونکو! تاسو ته بهتره معلومه ده او دا یو روښانه او څرګند حقیقت دی، کله چې د حق پلویان او څښتنان د حق اواز او ناره پورته کړي، نو په مقابل کې باطل او د باطل څښتنان او پلویان غواړي چې دغه حق بدنام کړي، په مختلفو نومونو باندې او مختلف پروپاګندې او تبلیغات کوي، تر څو د حق دغه سپینه لمن چې ده، دغې باندې تور داغ ولګوي. او هغه اشخاص چې غواړي ځان تر حقه ورسوي، د هغوی په ذهنونو کښې شکونه او شبهات داخل کړي، تر څو هغوی د حق څخه متنفر کړي او د حق د تلاش څخه هغوی بې برخې شي. خو بیا ډېری ځوانان او د فکر څښتنان هغوی په پوره تحقیق او تبین سره غواړي چې ځان تر حقه ورسوي او د دغه باطل د تبلیغاتو، شبهاتو او پروپاګندو څخه هېڅ نه متاثره کېږي، بلکې په خپل تحقیق او تبین باندې غواړي چې ځان تر حقه ورسوي او د حق نظام او د حق دولت سره ملګرتیا وکړي تر څو خپله ځواني او خپل استعداد په دغه نظام کې مصرف کړي تر څو د نظام لپاره په کامله معنا باندې کار وکړي. او هغه څه چې دی په وس او توان کې لري، هغه د دغه نظام او دغه دولت څخه قربان کړي. نو یو د دغه اشخاصو او د دغه ځوانانو څخه چې د پوره تحقیق او تبین سره ځان یې اسلامي خلافت ته رسولی دی، ښاغلی جهادمل صاحب دی. لومړی خو جهادمل صاحب ته ښه راغلاست وایم. پراتو کارکوونکو ته، ټولو مسلمانانو ته زما سلام وایم چې السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. جهادمل صاحب، ډېر خلک دي چې د خپل پیدایښت د اصلي، مقصد ته غم ورسره نه وي، فقط د خېټې غم ورسره وي چې څنګه یو څه پیدا کړي، که حلال وي او که حرام وي، خو چې ویې خوري. له تاسې سره څنګه دا فکر پیدا شو چې مونږ الله عزوجل د خپل عبادت لپاره پیدا کړي یو او باید د هغه عزوجل سبحانه وتعالی عبادت وکړو او د نبي صلی الله علیه وسلم په طریقو او په پوره دین باندې عمل وکړو، ځکه چې الله عزوجل د قیامت په ورځ همدغه پوښتنې له موږ نه کوي، څنګه درسره دغه فکر او احساس پیدا شو چې د حق پلټنه پیل کړئ او د حق په تالاش کې شئ او د جهاد ډګر ته راووځئ؟ یاره زه خو کله د جاهلیت په دور کې مو مرتدین سره کښته او پورته ناسته ولاړه موږ کوله او مشرکین سره به کښته پورته کېدو نو هغه وخت ما د حق پلټنه کوله او حق به زه پیدا کړم او حق پوښتنه ما کوله مرتدین صاحب چې کښته پورته کېدو نو زما په عبادت کښې بېخي خوند نه و د دنیا خواهشاتو اخېستي وو د دنیا په خواهشاتو کښې اخته وو زړه مې هېڅ مطمئن نه و زړه مې هېڅ بېخي خوشحاله نه و زما ضمیر به زه هر وخت ملامته کولم او ما ته به یې چې ویل ته څه کوې او د څه لپاره الله رب العالمین پیدا کړی نو په دې وجه سره ما سره سوچ پیدا شو او دا احساس پیدا شو په دغه سوچ او حال په ما په هېڅ په بل ځای کښې نه پیدا کوو بغیر د خلافت نه کله چې خلافت اعلان شو امیرالمومین نو ما سوچ او فکر چې الحمدالله حق مو پیدا کړ همدا حق ده دې حق پسې بیا ونښتو نو دا خلیفة المسلمین اعلان وکړو هلته بس الحمدالله خلافت روان و بیا نو خلیفة المسلمین ولایت اعلان کړ ولایتونه اعلان کړل چې هغې کښې د خراسان ولایت اعلان شو او د خراسان ولایت دپاره بیا حافظ سید خان وټاکه نو بیا په دې هغه کښې زه وم چې الحمدالله اوس حق را پیدا بیا د حق دپاره زه راغلم او حافظ سید خان سره مې بیعت وکړ د دې په وجه کله مې چې حافظ سعید خان سره بیعت وکړ، له بیعت نه وروسته مې دا نظر او فکر درلوده چې یاره خپل دا عمر او خپله ځواني به د الله په لاره کښې ان شاء الله استعمالوم او د الله په لاره کښې به ان شاء الله تکړې تکړې کړم او بس نو د دې لپاره بیا الحمدالله قرباني د دې لپاره ورکوو چې الحمدالله دا اعلی منهاج النبوة ده او دا به د قیامت تر ورځې پورې روان وي امام مهدي علیه السلام لښکر ده نو دې لپاره مو دا قرباني ورکړې او د دې لپاره مو دا بیعت الحمدالله کړی ده ورسره جهانمل صاحب څنګه مو دا ضرورت احساس کړل چې له خلافت سره یو ځای شئ؟ دا ضرورت مو ځکه احساس کړ چې موږ مخکې د خلافت نه نور تنظیمونه وو، په هغې کښې مو قرباني ورکوله او شهیدان مو ورکول د شریعت د نفاذ لپاره، لیکن شریعت مو په سترګو هېڅکله نه لید، شریعت په یو ځای کښې هم حاکم نه وو، د شریعت کار به نه وو، نو داسې نظام یعنې داسې نظام لپاره په لټه کښې وو چې هغه نظام الله رب العلمين راوباسي، بیا هغه قرباني مو چې ورکړې وه ثمره او مرتبه شوه. ځکه چې الحمدالله الله رب الخلافت اسلامي را پیدا کړ او خلافت اعلان وشو نو بیا مونږ هلته سوچ او فکر وکړو ملګرو ته مو ویل چې الحمدالله اوس الله رب العالمین یو نظام را وویست او یو یو خلافت یې را وویست او دې دپاره مو قرباني ورکوو دې دپاره مو لوږې او تندې او شهادت او شهیدان او دا کونډې یتیمان مو ورکوو دې دپاره مو ورکوو نو الحمدالله دې خلافت اسلامي ته بیا راغلو نو چې کله خلافت ته راغلو هغه حالات هم د خلافت وکتل نو ته په رب یقین کړې دومره د خوشحالتیا زندګي وه دومره د قرآن د حدیث زندګي وه چې به لږ هم د خوشحالتیا زندګي وه هغه کوم تنظیمونه کښې چې مونږ قرباني ورکوله کوم تنظیمونه کښې مونږ پاتې کېدو نو د هغې او د دې دومره فرق و چې بې درکه ډېر زیات فرق یې و نو الحمدالله د دې لپاره بیا خلافت ته رالو او خلافت سره مو بیعت یې وکړه ان شاءالله تعالی ډېر خوشحاله یو خلافت کښې او خلافت کښې الحمدالله کوم د اسلام کوم حدود چې د قرآن او د حدیثو نظام چې د الحمدالله دلته په هر مجاهد باندې او هر عوام باندې الحمدالله نافظ دی او ان شاءالله تعالی دا به ټول مسلمانانو ته ان شاءالله تعالی رسوو جهانمل صاحب خلافت ته له راتګه مخکې در سره کوم شکونه او شبهات موجود وو او خلکو کوم تهمتونه په خلافت پورې تړل؟ نو خلافت نه مخکې را سره دا شکونه چې کله خلافت اعلان سو نو خلکو به دا خبرې چې دا د امريکې خلک دي او دا د پاکستان خلک دي او دا د د افغانستان د ملي امنيت خلک دي او دا د اشرف غني يوه ډله ده او ډله يې را ويستې ده مرد پر ضد باندې چا به يوه خبره کوله چا به بله چا به دا خبرې کوي چې ياره کوم کور کښې چې پېغله هغې باندې سره جنډه لګوي او کوم کور کښې چې کونډه وي هغې باندې توره جنډه لګوي نو دا شبهات را سره وو، نو چا به یو رقم، چا به دا کیسې کولې چې یاره یو ځای کښې ماشوم څیرې کړي او د اوښو ارګانو ماشوم به پیدا کړی وو، هغه د خلافت اسلامي مجاهدینو څیرې کړو، نو چا به یو رقم تهمت پرې تړلی، چا به بل رقم تهمت، نو چا به چې خوارج دي او چا به کوم نورې کیسې پرې نو بعضې خلکو به دا کیسې هم کولې چې دا د اسلامي دولت ډلې یعنې خلافت نه مجاهدین دا د خلکو نه په زور کورونه اخلي او خلک په زور جنګ ته راولي، د جنګ میدان ته راولي عوام خلک. جهرمن صیب تاسو چې خلافت ته راغلئ هغه شکونه مو ختم شول که څنګه او د خلکو هغه خبرې چې د خلافت پسې یې تړلې سمې وې که څنګه؟ خلافت نه مخکې راتګ شبهات چې کوم راسره وو نو چې کله راغلم خلافت ته راغلم او خلافت ته چې کله دې سیمې ته راننوتم او دا حالات مې وکتل نو الحمدلله هغه شک او شبهې او هغه ضاله مې ټول له زړه نه ووتله او هغه ټول شبهات چې کومو خلکو به کومې خبرې پورې کړو چې یاره دا داسې خلک وو کښته وو پورته وو نو همدا چې کله خلافت ته راغلو نو دا نظام مې وکته او دا منهج مې وکت او دا الات مې وکت دلته مې قسم قسم خلک وکت د تاجکستان او د روس او د امریکې او د دوی زوی نه دلته راغلي او د بنګال نه بنګلهدېش نه راغلي نو دا حالات مې چې کله کتل نو دومره د دومره د ناشنا حالاتو ته په رب یقین کښې لکه څنګه چې د صحابو زندګي وه زندګي روانه وه نو بیا بیا دا سوچ او فکر را سره پیدا شي چې دا منافقین او مرتدین او خلک چې د اسلامي خلافت پر ضد باندې څومره یعنې خبرې کوي او څومره په تبلیغات پسې کوي او څومره په هغه پسې کوي نو بیا دا خبرې ما دلته حقیقت ولید او حقیقت ته چې راغلم دا خلک مې ولیدل نو ما ته دومره حقیقت معلوم دی تاسو پوره یقین کوي لکه یو انسان لکه مسلمان چې په قرآن کښې شک دا کافر شي الحمدلله قسم په الله داسې نظام و دلته د قرآن د حدیث نظام و چې غله نه به لاس کټ کېدی یو ځای ته زه تللی وم هغه نه غله یې کړې وه لاس ترې کټ شو یو داسې نور او دتم الحمدالله په دلته ما ولېدله نو زه دومره خوشحاله شوم چې کومو خلکو کومې خبرې پورې کړې قسم بالله هغه دروغ وې هغه تبلیغات یې پسې کول نو الحمدالله داسې ښایسته نظام د قرآن د حدیث نظام الحمدالله راوتی چې زه په کښې ډېر خوشحاله یم او ډېر په کښې خوښ یم او الحمدالله نو دا به انشاءالله تعالی د ټولو هغو خلکو ته چې هدیو پسې خبرې کوي او دوی پسې رشخندې وي هغو ته به انشاءالله دا منهج رسو بیا به هغه منافقین او مرتدین ته به انشاءالله دا خبره واضحه کوو چې مونږ هغه خلک یو چې تاسې مونږ پسې خبرې کوي چې یاره دا کیسې کوي او دا کیسې کوي نو دغه ان شاء الله تعالی ورته وایم ان شاء الله ورته ویلي هم دي ان شاء الله او خلک یې ویني هم ان شاء الله تعالی او ورځ تر ورځې ان شاء الله دا لمر په ګوتو نه پټېږي ان شاء الله ورځ په ورځ ان شاء الله دا حق خلکو ته ښکاره کېږي او حق به ان شاء الله تعالی نورو خلکو ته هم ښکاره کړو بإذن الله ان شاء الله تعالی جهرمن صاحب هغه کسان چې ځانونه مسلمان هم ګڼي او بیا په خپل دنیوي ژوند بوخت دي او د خپل آخرت او ابدي ژوند څه فکر ورسره نه شته هغوی ته څه ویل غواړې نو هغه خلکو ته ویل دا غواړم چې صرف د دنیا په ګټلو کښې بوخت وي او د پیسو په ګټلو کښې بوخت وي زه دوی ته دا وایم چې تاسو به دا منئ او که نۀ منئ یو ورځ نه یو ورځ به مرګ در باندې را روان وي او الله رب العالمین ته یو ورځ تاسو ودرېږئ نو تاسو به الله رب العالمین ته څه جواب ورکړئ ای مسلمانانو ای هغه خلکو چې حق درته نه معلومېږي نو حق اوس ښکاره شوی دی، نو خلکو زما دا ویل غواړم چې تاسو به الله رب العالمین ته څه جواب ورکړئ چې د الله رب العالمین قرآن وویستل شو، په ګوډیو باندې د الله رب العالمین د دین بې عزتي وشوه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت طریقو بې عزتي وشوه، زمونږ پېغلې او زمونږ ځوانان په جېلونو کښې د دې یهودو او نصاراوو سره بندیان دي، د دې کفارو سره بندیان دي، نو تاسو به الله رب العالمین ته څه جواب ورکړئ؟ اوس الحمدلله خلافت راوتی او خلافت ته راشئ او د خپلو شهیدانو او د خپلو کونډو او د خپلو ځوانانو بدلې واخلئ. د خپل قرآن بدله واخلئ چې قرآن یې مونږ ته په ګولۍ ووېشي د خپل دین بدله واخلئ د خپل د رسول الله صلي وسلم د سنت طریقو بدله واخلئ ای مسلمانانو راشئ نور خلافت ته نو دا ویل مې ورته دي جهادمل صاحب هغه کسان چې د حق لوري په لټه کې وي خو تر اوسه نه یې توانېدلي چې پوره حق ته ځان ورسوي او له حق سره ملګري شي او د الله عز وجل سبحانه وتعالی په پوره دین باندې عمل وکړي او اسلامي خاوره له کفارو مرتدینو او له کفري نظامونو پاکه کړي دغو کسانو ته څه پیغام لرې هغو کسانو ته حق په لټنه کې دي، دا زما ورته پیغام دی چې الحمدلله خلافت قایم شوی ده او هېڅ طاغوت سره دوی لاس نه شته، د الله دین په مشرانو او کشرانو او غریبانانو او مالدارو باندې پوره قایم ده او پوره پرې نافظ ده، دلته ولا او برا شته، دلته انصار او مهاجرین دا ټول سره وروڼه دي، نو که ته رښتیا د خلافت په لټه کې نو د خلافت خاورې ته هجرت وکړه او خلافت ته راشه الحمدلله دلته عزت ده دلته ابرو ده دلته هغه طریقې دي چې څنګه صحابو پر ځان قرباني کړی وو لکه څنګه چې رسول الله سلم خپل غاښونه پرې شهیدان کړي وو دلته هغه نظام ده دلته هغه منهج ده الحمدلله الله رب العالمین موږ ته را کړی ده یوازې په سوچ او فکر باندې دا خبره نه کېږي چې یاره زه به د حق پلټنه وکړم نو سوچ او فکر به کوم کلک عزم وکړه او کلک یعنې عزم په دې باندې و چې یاره زه به نور د خلافت خاورې ته ځم او د حق په لټنې پسې به ورځم انشاءالله تعالی خلافت خاورې ته راشئ او دا زمونږ پیغام ده نو ټولو ملګرو ته جزاکم الله خیرا جهادمن صاحب چې حاضر شئ او مونږ سره مرکه وکړه ډېره مننه جزاک الله خیر السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو او د هر انسان لپاره دا په کار دی چې د الله رب العالمين لپاره چې څوک قانون ساز ګرځوي نو په هغې باندې کافر شي او یا چې دی یو قانون د الله رب العالمين د کتاب په مقابله کښې راوتي نو په هغې باندې انسان کافر شي او باید هغه نو ونه مني کفر بالطاغوت دا چې د الله د قانون نه غیر نور قانون ونه مني ځکه چې کفر بالطاغوت علما کرام دا چې د نبي علیه صلات وسلام سیاسي واکمني لاسته نه شوه راوړلی په مکه کښې پې بېوسې و نو د مکې د مشرکانو سره د هغې په تړو او د هغې په نظامونو کښې ور داخل نه شو او نه د هغې سره کومه ماده ومنله بلکې نبي علیه صلات وسلام ته هجرت وکړ هجرت د مکې نه مدینې ته لاړ او په مدینه کښې بیا اعلان د جهاد یې وکړ، د هغه ځای نه راته او د مکې مشرکینو سره یې په یو میدان او په بل کې جګړه کوله، نو چې کله یې د مکې مشرکان مات کړل، په مدینه کې سیاسي نظام جوړ کړ او د هغه ځای نه یې ټول قوانین وټاکل، هلته یې ابادي وکړله، هلته یې دولت قایم کړ. او بیا یې د هغه ځای نه اعلان جهاد وکړ نو که ته وایې چې زه بې وس یم نو ته خو عالم یې ته خو د دې امت روحاني د دې امت رهبر یې د دې امت پېشوا یې د انبیاو وارث یې نو تا له په کار دی چې ته هجرت وکړې اول او بیا د هجرت نه وروسته خپل ځان اماده کړي هلته دولت قایم کړي نظام قایم کړي او بیا ځان اماده کړي او په دښمن باندې حمله وکړي څوک چې تا سره اسلام نه مني اسلام سیاسي نظام نه مني غازیان د خراسان دي حماسې یې زمزمې دي مؤمنو پرګنو ته یې ورکړې حوصلې دي په هر میدان کې مخکې دي الحمدلله شکر دوی ډېرې سختې کړې پر مرتدو ورځې شپې دي په دې خپرونه کې د خراسان له یو پیاوړي شاعر سره د هغه د ژوند او شاعرۍ په اړه مرکه د هغه خواږه شعرونه او د ژوند کیسې اورئ د هرې سې شنبې په ماښامنۍ خپرونه کې له خلافت غږ نوي اف ام څخه سبا ماښام پنځه نیمې بجې چې انشاالله ستاسو درانه خدمت ته راځو تر هغې مو په رب العالمین ذات سپارو والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.